توبیخ الجماعت الثالثه لمنکری لباس التقوا زورن ور کول دي د دریم جماعت منکرینو د لباس تقوا او بیان عقوبتهم او بیان د عقوبت د منکرینو دی وبيان عزاء الفريقين وبيان جزاء الفريقين او بيان د جزاء د فريقين وبيان المكالمه بينهما بيان د مکالمې د فما بین دو وبيان تمني اصحاب النار الشفاعت والرد الى الدنيا بیان د تمنی د اصحاب د هود د شفاعت چې کاش زمونږ چا شفارس وکړي او درد دنیا ته لیعملو فیها غیر الذی عملو چې دی عملو کې په دې دنیا کې غیر دا غنه چې مخکې کم کړو وان لهم ذلک دا کوم ځای دی د پاره کې نه کی وذالک تمنن باطلون دا باطل تمنی ده لیسا فی الکفرت امتحان زمنی د کافرانو لپاره زمنی امتحان نشته کما فی مدارس دنیا د دنیا په مدارسو کې یو مضمون کې پاتې شي نو بیا زمینی امتحان ورته وای هغه د پر دوباره موقع وري د آخرت په امتحان کې دانش حالته خو پاس پاس ته فیل فیل کامیاب کامیاب دے ناکام ناکام دے فر راسبو ها هنا راسبو راسب دغل تراسب دی فإما مقبول فإن المقبول مقبول مقبول الته مقبول دی والجيد جيد جيد جيد دی والراسب راسب راسب راسب دی لا سبيل له الى الخروج بیا لار د وتو د پاره نشته دا د دې رکو خلاصه وه ماضی دا په معنا د مضارع ده ندا بکی صاحبان د اعراف رجال تا چې دی به پیجنې په علامه چې تور مخه ده پین مخه ده قالوا وای بد اعراب دا توبیخ د جماعت ثالثه شو تور مخه ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستكبرون نه دې چې دفع او کشتاسنا جماعت تاسو کثرت تاسو یا جمع کول تاسو مال لرا او هغه چې تاسو به تکبر کو چې موږ مالدار یو زموږ نه فری ډیره ده هؤلاء الذين اقسمتم د اشارت د ضعف او د مسلمانینو ته دا کسان تاسو قسمونه خوړل لا ينالهم الله برحمه نمومی الله دوی لره پر رحمت نه رسېږي تر رحمت بلکې ویلې بشي نیکانو ضعیفانو ته ادخلوا الجنه داخل شي جنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نه به پتا سي يروي ان به غم جن بل مکالمه ذکر کوي دا اصحاب نارو دا اصحاب جنت سره ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علينا من الماء ندابو کی بیا ماضی په معنا د مضارع ده ندابو کی اصحاب د نار اصحاب د جنت ده راتوي کې په مونږ باندې دوبونه او مما رحم الله یا کوم دا رزق درکې د میونه سخرا تر غورځوي قالو دی بورته وي ان الله حرمهما على الكافرين الله تعالی حرام کړی دی منع کړی دی دا په کافرانو نشو درکو دا هغه دی چې د قیامت پر ورځ باندې به نظر کیږي او وته باشره به کیږي فبصرو کل یوم حدیث جنت کوم ځای دی دوزخ کوم ځای دی یو بل به ویني د یو بل اواز به اوري یو بل سره به خبرې کوي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هغه کافرین چې ګرځولو دین خپل لهو لعب د دین نه کلونه جوړه کړې وه د خپل طبیعت کارونه وو څوک تفسیر د دین په هیڅ سره کوي خپل عید نه لهو لعب جوړ کړی وو چې څومره منکرات یې هغه په عیدونو کې کول وغرتم الحیات الدنیا دیل دوکه ورکړی و حیات دنیا کلام کې مجاز عقلی دی دې دو کشو په خپل په سبب د حیات دنیا سره فلیوم ننساهم کما نسو لقا یومهم هذا الیوم فلیوم نترکهم دوی باندې نسیان نه راځي لازم د نسیان سره ترک نن ورځ پرېږدو دوی لره په جهنم کې کما نسو لقاء یومهم هذا لکه یې کړي وه پرېښودی و دوی لقاء د ورځې دوی د قیامت ته منکر ما کانو بیا چې نه یشهدون هغه چې دوی پیسو زما انکار کړو تصوف پکې شته ښه اخلاق پکې شته یو جامع کتاب دی علا علم په علم سره هدم ورحمتن په دا کې عین هدایت یا ذو هدن یا هادیان او رحمت ته چا د پاره له قوم یؤمنون دا قوم د پاره چې مؤمنانی ولا یزيد الظالمین الا خساره ظالمانو د پاره لا خساره او تاوان سیوا کوي هل ينظرون الا تعویلا دی انتظار نه کوي مگر د معال د دی د عاقبت د دی یوم یاتی تعویله پاک راشی عاقبت د دی چارو د قیامت تا یقول الذین نسوه من قبل وای با کسان چې رکړي دی لرا پرې خو دی دی لرا پخوا له دې قد جاءت رسل ربنا بالحق راغلو مونږ ته رسول د رب په حق سره فانکرناهم من په دې انکار فهل لنا من شفاعه دا ارزو د شفاعت ده موږ لره شفارتیان شته لکه مؤمنان د پاره دي ويشفع لنا چې موږ له شفارت او غیب به شي هغه دې افترا کوله هغه څه چې هغه بوتانو او معبودانې باطله وو دا عمر رکو شروع شوه د سوره اعراف نه کان فيما قبل بيان المعرضين عن التوحيد والمقبلين على التوحيد مخکې بیانو د مورزینو د توحید و بیان الباس بعد الموت بیان د باس بعد الموت دی والترغیب الى الدعاء مين ور کول دي دعا ته و بیان بعض آداب الدعاء بیان د بعض آداب د دعا دي والمنع عن الاعتداء والفساد من ذات تیاوت د حدنا او د فساد والترغیب الى الاحسان او ترغیب د احسان وبيان قسمين القلب سورة المثال بیان د قسمینو د قلب دی په صورت د مثال کما قال لقمان لابنه لقمان حکیم سے خپل دی تویلی یا بنیا ان القلوب مزارعو کبل مبل د هیڅ پوره نه سیب نه هغه زرغونو کې په خپل وخت ځنې پټي سیب خوري بنجري هغه تخم هم خوري نو کټول زرغونو نه کی نو باز خو به زرغونه چې کم دی داو کی وبيان احسان الله مع المحسنين په مقدار د شپږ ورځو کې په علم الهي کې هغه وخت خو نه روزو نه سپوږمۍ وه نه نورو نه اسمانو خو د خدای په علم کې مقدار د شپږ ورځو ثم استوى على العرش به استیلاو کپ عرش استواء ان یلیق بشانه دا سه استوا چې د الله د شان سره لایق دی بعد الجزم بانه ليس بجسماني په دې یقین دی چې دا استوا جسمانی نه ده لکه مجسمه چې دا فهم اب استوا په معنا دی استولا سره راغلی ابن تیمیه په دې تعبیر ډیر غوسه شوی دی اعلام الاشاعر قانون اليهود لان دا شاعرو په شان د نون دی يهود دي يهود په حتتون کې نون سیوا کهنتتون علی په کلام سیوا لا به سیوا کړه نه دا د استوا معنا ده دا د متشابهاتو نه دی د متشاب د رد محکمات ته واجب دی ورب العرش فوق العرش لكن بلا وسط تمکن و اتصالی رب د عرش فوق د عرش نه دی بی د وصف د تمکن نه او بی د وصف د اتصال حدیث توا بشرون علی العراقی من غیر سیف او دم محراق بشر غلبه وکا استیلا وکا پیراس باندې به د توی شي ویننا به د تورې نه ځان لفته شي دلته استوا په معنا ده استولا سره راغلی دی پټي شپې لرا پرز او رز پشپې یتبو حسیسا طلب کی هر یو د دین بل لرا په تلوار سره په مخ روان دي والشمس والقمر او الله پیدا کی د نور سپوږمۍ والنجوم او ستوري ځینې دلایل کفلي دي ځینې علوي دي ځینې دلایل نفسي دي ځینې آفاقي دي ستوري چې مسخرات په امر د الله ده د کم مصلحت لپاره الله پیدا کی هغه کوي الا له الخلق والامر خدای له خلق دی او امر دی په خلق کې تدریجي په امر کې تدریج نه بس اذا قيل له كن فيكون تكون د امر سره فورا شی موجود ان رحمت الله قریب من المحسنین بیشک رحمت د الله چې احسان د الله دی قریب د محسنین فانجیناه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته پاک رب هغه ذات دی چې لیږي بادونه خوشخبری ورکون کې مخکې د رحمت د الله چې باران دی یخ هوا کې راشي سړی پوه چې باران را روان دی اکثرې چې خدای ریاح ذکر کی دا بادون د رحمت ته اشاره چې مفرد ذکر کی هغه بعد د عذاب ته اشاره ده ارسلنا عليهم الريح العقيم هلته مفرد راغلی حتى اذا اقلت صحابا ثقالا تر دې پورې چې پورته شي دا بادونه ورې درانه دغه دوبو سقناه لبلد ميتين روان کو دغه ورځ لرا هغه ځکه مړی تا وچي خوش کړي فصل پکې نه فانزلنا به نازل کو په دغه بلد باندې الماء او به په شکل د باران فاخرجنا به راو باسو په دیو بو سره من کل ثمرات د هر قسم میوه کذالک نخرج الموتى څنګه مرز مکه ما جام دی کړه دا دلیل دی د باس بعد الموت راو باسو مړی لعلکم تتذکرون دې د پاتا سپانواله والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه اغاز مکا چې پاکي روغي دا نه بیانو من آیاتونه قوم لپاره چې شکر او باسي شکر گزار قومي چې کا فائدہ پیغی اخلي کني بیان ټول دا اتم رکو شروع شو د سوره اعراف کان فيما قبلو بیان دلائل التوحید مخکې بیانو د دلائل التوحید وها هنا بیان التوحید دلته بیان د عین توحید والرسالة فی ضمن قصة نوح علی نبینا علیہ السلام او بیان د رسالت ته په ضمن د قصې د نوح علیہ السلام تاییدا لما سبقه د پاز تایید د ما سبقه د دیرو کو خلاصہ الدعوت الى کتاب الله بیان د صبر د انبیاء علیهم السلام دی په ایزا د قوم باندې والتبلیغ لهم باحسن وجهین دی ته تغلیب تا تعلیم دی تبلیغ دی په بهترین وجه سره بالتذکیر بایام الله بما بعد الموت په پن ورکول سره د خدای په انعاماتو په ما بعد الموت وجواب القوم بطريق سيئ جواب د قوم دی په یو ناکاره طریقه د بیا دبې په طریقه بیان عاقبت ذالک بیان عاقبت بیان نجات المؤمنین او بیان د نجات د مؤمنین دی بیان فرائض الانبیاء نبی علیہ السلام بیان د فرائض د انبیاء علیہ السلام تاسو له اله غیر د الله نه بل نشته دغه معنا د لا اله الا الله ده انی اخاف علیکم زیریګم په تاسو عذاب یوم عقیم د عذاب د ورځې شانډې نه د کافرانو لپاره شانډه ده خیر پکې نشته قال الملأ من قومه ولا معتبرو د قوم ان الله فی ضلال مبین من تاویلو په گمراه ظاهر هغه هدایت دلالت وي مسخ د فطرت قال یا قوم له سبی دلالتن او نوح علیہ السلام اے زما قومه نشته ما باندې گمراهي هم مسل دی جنس دلالت په معنی شته ولکنی رسول من رب العالمین لكن ذا رسول ذا رب العالمين والرسول يكون على الهداية لا على الدلالة پیغمبر خو په هدایت او په دلالت باندې نه داغه بیان د هدایت او خپل فرض منصبی دی او بلغم رسالات ربی رسوم تاسو پیغامونه در رب زما وانصح لكم خیر خواهی کوم تاسو د پاره من الله ما لا تعلمون ظالم د الله نه پاتاک ظالمان دي او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم اکفرتم تاسو کفر کوئ وعجبتم او تعجب کوئ ان جاءکم ذکر من ربکم چرای ته ذکر جانب دربنا علی رجل منکم په جبه جو رجل تاسو لینذرکم چې تاسو او یری د عذاب الهی نه ولتتقوا تاسو ځان ساتئ د کفر نه او د شرک فتؤمنو پس ایمان راوړئ ولعلکم ترحمون دې د پاره پتا سره رحم وکړي د دې بهترین طبي جواب دی شو کو فقط زبو هو بس نه مانو بس صاف انکار دی تکذیب کو د پیغمبر علیہ السلام فانجینا من خلاص کدل را کم د سرو فل فل کې پکشته پک بیړای ما د دې کین خلقو نه نیم سوا کال تبلیغ نوح علی السلام کړو او دومره له خلقو چې په کې بیړې کې راځي واغرق الذين كانوا ياتنا غرق هغه کسان چې تکذیب زما د آیتونو کو انهم كانوا قوما عمين بشکا دا یو قوم ډون طول د کشته چې وو درې سوا غدا او تواله چې کوم دیرش غدا پلانواله 50 ګران 50 ګران مخکې جودي غر باندې واولې واورې ویلې شوې یو کشته ښکارا شوی د دنیا انجینر ور راتلل عامه خبر دا هغه نشته د نوح علیه السلام واستوت علی الجودی دا په جودی برابر شو وا ور کې پټ شو وا کار شو دنیا ته الله کار کړل د نوح علیه السلام کیشته دا یو لسم رکو شروع شو د دې سوره اعراف کان فی ما قبلو بیان المنکرین عن التوحید والرساله مخکې بیانو د منکرین د توحید او د رسالت و بیان عاقبتهم او بیان د انجام د دې او نه اذن کذالک دلته هم دغه څه و اذن کان فيما قبل مخالفه الملئ عن نوح على نبينا عليه السلام مخکې بیان د مخالفت د ملأ او د معتبر خلقو د نوح عن نبي السلام والمخالفه الملئ عن قوم هود دلته مخالفت د ملأ دی د قوم د هود علیه السلام ایزن کان فی ما قبلو بیان و سب نوح علی نبینا علیہ السلام علی ازل قوم بیان د صبر د نوح علیہ السلام په آزاد قوم و بیان تبلیغه باحسن وجه بیان د تبلیغ د په بهترین وجه او نا بیان صبر هود علی نبینا علیہ السلام وتبلیغ لقومه باحسن وجه دلته بیان د صبر د هود علی السلام دی او د تبلیغ د نوح علی السلام په احسن وجه سره جنمه نهم رکو خلاصہ الدعوت الى کتاب الله تعالی بالتذکیر بایام الله دعوت کتاب الله ته په تذکیر بایام الله سره وبيان الصبر هود على نبينا عليه السلام على اذا قومه بیان د صبر د هود علیہ السلام دی په zarar د قوم والانکار علی شرکهم انکار د په شرک د دی او بیان عاقبت الفریقین او بیان د انجام د فریقین والتذکیر بآلاء الله پند د خدای په انعامات و بیان التقلید الباطل او بیان تقلید باطل فإن التقلید نوعان تقلید دو قسم دی تقلید جائز ممدوح و تقلید حرام مذموم یو تقلید جائز دی ممدوح بل تقلید حرام دی ممنوع وبینهما بون قدیم ته په خوانه د دې په منځ کې فرق را روان دی فلا يقاس احدهما على الاخر د یو خیال به په بل نه کوي لکه غیر مقلدین چې کوي وأن مخالفة الأنبياء صدر من الملائکه مخالفت د انبیاء همیشه معتبر خلقو کړي هر چې فقرا دي غي امداد کړي و بیان فرض الرساله دي بیان د فرض منصبی د رساله دي بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا لګلو ما قوم عاد تاسو یری ګنه د عذاب الهی بیا مقابله لملا راغلی دي قال الملأ الذين كفروا من قومه والمعتبروا اغا معتبر چې کافرانو د قوم ددنه ان لنراك في سفاهه مون تاویلو په بیا خلای عقل مندې ته بیا خلی وي مسخ د فطرت ته دی و انا لنظنک من الكاذبین من پتا ګمان کو د درو نه قال یا قوم لیس بی صفاحت اے زما قوم په ما باندې صفاحت نشته ولکنی رسول من رب العالمین زه رسول در رب العالمین ور رسول لا یکون صفیحا پیغمبر صفیح نه بل عاقلا عالما بلکې عاقل او عالم دا دلیل دی د عدم صفاحت وبلغکم رسالات ربی رسول تاسو ته پیغامونه د رب زما وانا لکم ناصح امین تاسو په نصیحت کولم امانتګر د اماناتو د خدای اکفرتم انکرتم وعجبتم ان جاکم ذکر من ربکم تاسو انکار کوئ او تعجب کوئ تا تراغ ذکر دی جانب دربنا علی رجل منکم علی لسان رجل منکم فجب دی رجل د تاسو نه لینذرکم چې تاسو لري راځي واذکروا یاد کړئ تاسو اجالکم خلفاء تاسو الله ګرځي خلیفګان پس د قوم دینو هغه هلاک کړل تاسو رااله وزادکم فی الخلق بسطتن تاسو له زیاتی ک په مخلوق کې د جهاد ته فراخینا قد اور تاسو یې طاقتور تاسو یې مکان نستاسو پاخدي مالداری تاسو ډیر ده امر تاسو وګدي جان کی اسمان سمیتم وانتم واباؤکم تاسو مجادله کوي ما سره په مسمیاتو کې په اسماء د مسمیاتو کې تاسو له نومونه کې انتم دا لاته دا مناته دا عزا دا دا هبل دی دا نایله دا دا اصاف دی تاسو پلرونه ستاسو پریکما جړ الله پر حقیم باج پراولی چې دې تکذیب کو زما د آیتو وما كانوا مؤمنین دی مان راوړو کینو دا لسمرو کو شروع شو د سوره اعراف کان فيما قبلو بیان المنکرین من قوم نوح علی نبینا علیہ السلام وبيان عاقبته مخکې بیانو د منکرینو د قوم د نوح علی السلام و بیان عاقبتهم بیان د عاقبت د دوی هاونا بیان واقع د قوم سمود دلته بیان د واقع د قوم د سمودیانو وتذکیر صالح علی نبینا علیہ السلام پند صالح علیه السلام دیتا بی آلاء الله د خدای په انعامات لیؤمنو چې ایمان راوړي والجواب من جانبهم جواب دی جانب د دینا و اساءت ادبهم او بیا ادبی د دیوا بناقه المعجزه کی د ناقه د معجزه سره و بیان هلاکهم بیان د هلاکت دی وینو اخی دلو تعالی نبی نو علیہ السلام بل پدی کې بیان دی د واقع دلو تعالی السلام و انکار قومه انکار د قوم دلو تعالی السلام و من عاقبتهم او بیان د انجام دی د دې رکو خلاصه الدعوت الى کتاب الله بتذکیر بایام الله دعوت ته کتاب الله تا په تذکیر بایام الله بان قوم صالح وقوم لوط على عليهم السلام انکروا فهلكوا د صالح علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام قوم انکار وکړ اساعت د ادب د معجزې سره سبب داعیه دی هلاکت وان مقصد انبیاء علیهم السلام النصیحه د پیغمبرانو مقصد نصیحت دی بس خیر خواهی ده الدین النصیحه دین نصیحت وان الانتساب الى المقبولین بدون الايمان لا يفيد انتساب مقبولینو ته بی د ایمان نه فائدہ نه ورکړي الا ما خص بدلیل هغه دلیل تر ځخی راغلی لکه تحویل د ابو طالب نشو یا د ابو لهب نشو بسم الله الرحمن الرحیم ویلا سمود اخاهم صالحا لګلو ما قوم سمود تا رور د دې په قبيله کې صالح عليه السلام قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره اول ده اے زما قومه عبادت کوي د الله تعالی اله غیر د الله نه بچو دا راته کړی تا په بینه سره چې معجزه ده د جانب درب هغه څه ده هذه ناقۃ الله دی کته هغه پیغمبره مونږ ته دې ګټ نه وخروبا د ګټې دوه څه مناسبه ګټه جماعت ده او حیوان ده د پیغمبر خدا ارزوی په هر طریقه چې د ایمان راوړي دو رکعات نفل وکاو دعا وکړه په ګټه باندې فریاد شروع شو او خاطر راووت خو چې فریاد شروع کړ بچی چې پیدا شو د عظیمه معجزه دې ولیده دا ناقه د الله رتاتو د پاره پرې دې چې خوري په ځمکه د املاک ځمکه کې دې ته تعرض مکوئ ممس کوي دی لرا په بدای سره او بنی تعالی عذاب علی یاد کې تاسو الله غني خلفا پس عادیانو نه هغه هلاک کړل وبوأکم تاسو له سکونت درک په مکه کې نشه د نرمو د دینا مانای وتنحتون الجبال بيوتا تراشه غرونه د پاره د کوټو ګټان به کنستل ځان له په کې سمست جوړوي فذكروا على الله یاد کې انعامات د الله ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر دې پزمک کې فساد کوي تاسو عالمان تعالی شرع مرسل من ربه جانب دربنا قالوا اول دي مستضعفين انا بما ارسل به مؤمنون بشک من په جلې ګل شوی په دې سره ایمان راوړونکي ویل کسانو چې متکبرینو انا بل امنت به کافرون بس نه منستا څه خبر کفر کوونکي وګرځیدل په دې کورونو خپلو کې جاسمین باریکین الله رکب ټون مون د غوزیدلو خو مرګ هم نصیب نشي فتول عنهم د اعراض کو تول عنهم وی ویل دو اے زما قومه دا خطاب د دې ته پس د مرګ دی اول ته خپل قوم ته اتاتون الفاحشتا تاسو را تکر کار د بی حیاي تا ما سبقکم بیا من حد من العالمین سبقت نه بدی فاحشې سره تاسو نه مخکې او تند عالمین دا بدعت شروع کودک بازی انکم تاتون الرجال شاوتا من دون النساء تاسو راته کو رجالو ته زیات شهوت تا غیر د نساونه بل انتم قوم مسرفون تاسو قوم اسراف کوونکي وما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم دا ستغ جواب نو جواب د قوم د ده اویل دی او با سیدی د خپل کلی نه وطن بداری کئے ضلع خارجی کئے انم اناس تطهرون دا داسې خلق دی چې ځان پاکي د ادبار د رجالو من ادبار رجال فانجیناه خلاص کوم اهل د الا امراته امراته دا یو لسمه رکو شروع شوه د سوره اعراف کان فی ما قبلو بیان واقع چې صالح علی نبینا علیہ السلام و بیان واقع چې قوم لوط علی نبینا علیہ السلام او بیان واقع بته بیان د دغه دو قومونو او بیان د انجام د دي او نا بیان واقع چې قوم شعیب علی نبینا وایي بیان واقع بتهم دلته بیان دی د واقعې د قوم د شعیب علی السلام او بیان د انجام د دي د دیرو کو خلاصہ الدعوت الى کتاب الله بالتذکیر بایام الله و اعلی الله دعوت کتاب الله تا په تذکیر به ایام الله سره او په تذکیر د اعلی الله سره بان قوم شعیب علیہ السلام کذبوه فاهلكوا د شعیب علیہ السلام قوم تکذیب وکړ د شعیب علیہ السلام نو هلاک فعليكم بالاجتناب عن طريقهم پتا سو لازم دي ځان ساتل د طریقو د دنیا او بیان المکالمه بین الشام لسلام وقومه بیان د مکالمې دی او ما بین شعیب علیہ السلام او د قوم د دی وتبلیغ علیہ السلام بطریق احسنه تبلیغ د دوی ته په طریق احسنه فإنه كان خطيب الأنبياء شعیب علیہ السلام په خطیب الانبیاء مشهور الانبیاء علیهم السلام وبيان مرضهم الخاص من البخش في الخير الت بیان د مرض خاص د لوط علیہ السلام د قومو خودک بازی دلته د دې خاص مرض من البخش في الكيل والرد نقصان په توله په پیمانه کې و دعای علی قومی بدوی د په قوم باندې و بیان اهمیت حقوق العباد او بیان د اهمیت د حقوق العباد بسم الله الرحمن الرحیم و الی مدین اخاهم شعیبا لګلو ما قوم مدین تا روز دې په قبیله کې شعیب علیه السلام نقصان وکوي د خلق سره په سيزونو د دې کې په توله په پیمانه کې ولا تفسدو فی الارض فساد نه کوي په ځمکه کې بعد اصلاح یا پس اصلاح دی ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین دا تعالی لپاره بهتر دی که تاسو مؤمنان اعلی ولا تب کل سراتن توعدون دی به پلارې ناستو چې څوک به پلارې تل مسافر او به لوټه جامې به ته واغستې بې عزتي به ولا وکړه مکې نه په هر لار کې توعدون چې روي خلق لرا وتصدون عن سبيل الله من کوي خلق د خدای د لارې څوک من آمن به څوک ایمان په الله راوړي وتبغونها عوجا لټوي دې لره کګوالا واذکروا یاد کړئ تاسو اذ کنتم قلیلا تاسو لګوي فکثرکم خدای ډیر کړی وانظروا وګوره تاسو کیف کان عاقبت المفسدين څنګه انجام د مفسدینو تباہی او بربادی ویل معتبر د قوم چې تکبر کړو د قوم د دنه لنخرجنک یا شعیب من به وباسو تعالی رئیس شعیب علیہ السلام ضلع خارج بدی او کم کسان چې مؤمنان دي تا سره د خپل کلی نه او لتعودن فی ملتنا یا بعود کوي زمون ملت دی خو پکې نه خو تقریبا دا وایي ما كنا نعوذ فيها ني مونږ تعوذ کوم دې کې ها کله اراده ولې بل مسله چې رب زمونږ دې فراغ دې رب هر شي د جهاد د علم تمیز محول عن الفاعل دې وسع علم ربنا كل شيء فالله زمونږ توکل دې ربنا افتح بنا بقومنا بالحق اے زمونږ ربا فیصله وکړه ما بین زمونږ د دې قوم کې په حق ده ته غوره د فاتحینو د فیصله کوو وقال الملأ الذين كفروا من قومه او ال آکسانو ملأ معتبرو آکسان چې کفر کړو د قوم د زنا دي ضعفاء تا لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون پښتا ته به شعیب علیہ السلام وکړه تاسو به ځان کاران فائدې ته ځان وي دلالت ته هدایت وي هدایت ته دلالت فحضت هم الرجفت اونیو دلان دینا زلزلی د پورته نه صحیح فاسبو فی دارین جاسمین په خپل کورونو کې باریکین الله رکب الذين كذبوا شعيبا عجیب کیا کسان شعیب علیہ السلام کا لم یغنو فیها لکه دیډو مقیم په دې ځای کې ونه دا سینې ته نابود کذبوا شعیبا کانوا من الخاسرین تکذیب کې شعیب اسلام دای ځان کارا فتولى عنهم ډډې ته شل دوینا وقال وی ویل یا قوم ای زما قوما مارسو تا ته پیغامونه درم نصیحت کړو ما تاسو ته لكن تاسو نه منو نو هلاک شئ فكيف آس على قوم كافرين څنګه غمجن شم په قوم کافر باندې نه غمجن کی دا دولسم رکو شروع شو د سوره اعراف کان فی ما قبلو بیان بعض الامم تفصیلا وها هنا ذکرهم اجمالا مخکې تفصیل له بعضې قومونو که د نوح علیه السلام او که د هود علیه السلام او که د شعیب علیه السلام او که د صالح علیه السلام تفصیلا دلته ذکر دی د اجمالا بأن تكذيب الأنبياء على نبينا عليهم السلام في الحقيقة دعوة إلى عذاب الله تعالى تكذيب د پیغمبرانو حقیقت کې دعوت عذاب الهی ته لکه هلاک شو د امم ماضیه او سابقه وي د دې رکو خلاصه ان سبب هلاك الامم السابقه تكذيب الرسل سبب د هلاکت د امم ماضیو سابقو هغه سو تکذیب د پیغمبرانو دا سبب ګرځي د پاره د ذلت په دنیا کې هم لکه دا سبب ګرځي د ذلت په آخرت کې هم وان تصدیقهم سبب لفتح البرکات من السماء والارض تصدیق د دې سبب د فتح د برکاتو د اسمان او د ځمکې نه والتذکیر به ایام الله او پندې د خدای په عقوبات بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلنا في قريه من نبيين دا غير مال نه د لېږلې ما په قریه کې یو نبی وکذبوه او دوی تکذیب کړی دی الا خلنا علا بالباساء والضراء نیولې اهل دی په شدت فقر او په مرض تکلیفونه پې راغلي و بالونه پې راغلي لعلهم يضرعون دې د پاره چې دی عاجزي وکړي الله تعالی ثم بدلنا مکان کې تل حسنه بیا بدل کما په ځای د سی حسنی د خصب پر د قحط پر ځای می خصب پر راوست د مرض پر ځای می په صحت راوست حتا عفو تر دې چې دې ډیر شو وقالو دې عبرت وانه غوښته دغه چې راځي افتونه زلزلې راځي فلاح دا سبب د پاز کامیابی د دنیا هم ګرځي ما برکات د اسمان نه پوخ بارنو به کېدل او د ځمکې نه زرغونه به کېدل ولکن کذبو دې تکذیب کو او یو ما دی لره ما کانو یکسبون سدی کم کسب کو ایا په امن دی اهل قرا چرا کې دي تعذاب زما بیاتن د شپې په غفلت کې وهم نائمون او دی او دی او هم قائلون یا د غرمې په وخت دی راځي من اهل القران یاته ما سنا دحن ایا پامن اهل قران راشي د عذاب زما په وخت غرمې وهم يلعبون دی لوبي کوي غفلت کې پراته افامنو مکر الله دی ځان په امن غړي د تدبیر د الله نه فلا مکر الله الا القوم الخاسرون ځان پامن نه غني د کمانا د حسبان دا ځان پامن نه غني د تدبیر د الله نه مگر قوم خاشرین او ځانکاران دا دیار لسمه رکو شروع شو د سوره اعراف کان فی ما قبلو بیان هلاک المکذبین اجمالا و تفصیلا دلته او نه اذن کذالک بیان د هلاکت ته د مکذبینو تفصیلا او اجمالا د دې رکو خلاصہ سبب هلاك الامم السابقه تکذیب الرسل سبب د هلاکت امم سابقه تکذیب د رسولو بانهم اوجعوا قلوب الانبیاء دې د پیغمبرانو ورونه دردمن کړل فهلكون هلاك وبيان واقعه موسی علیه السلام او فرعون بیان د واقعې د موسی علیه السلام د فرعون دی علیه ما علیه چو خدا خواهد کې پردا کس درد میل شندر تانه پاکان درد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ایا نه دي ظاهر شوه آکه سانو تا کې میراث کې وړي مکا پس د هلاکت د حل دینه ان مون سره خل دی شان دا دی که اراده ولرو وبرسو دي ته په ګناهونو د دې سره عذاب ونتبع على قلوبهم مهر به د دې پړونو باندې هم لا اسمعون دی به اور په سما د اجابت ته قبول کانه باندې خو اجابت قبول بني تلک القرى نقص عليك من انبائها دا کلی دی دا اجمال شو بیانو پتا باندې اخبار د دې ولقد جاءتم رسول بالبينات راتګو دي د رسول دی په معجزاتو په بینات واضحه سره اما کان دي غریب نو چې مان راوړي بما کذبوا من قبل مخکې نه دي تکذیب کوم ثم بعثنا من بعد دا خو اجمال دی او تفصیل دی پس اولی کما پس موسی علیہ السلام بی آیاتنا فقلو علامو سرا فرعون تا ارکان دولت تا فرعون تا فظلمو بی آتی ظلم کپ جایاتو اذا سحر دی فانظر کیف کانا قبط المفسدین سنگا دی انجام دا مفسد تباہی و برباد وقال موسی ویل موسی علیہ السلام بنی سے شام تا د غلامین آزاد تا اول موسی علیہ السلام د خپل قوم د آزادې طلب کړی دی دوی خو غلامان جوړ کړو قال ان كنت جئت بآية فاتح ان كنت من الصادقين اول فرعون کتا رات کړی په عالمي سره راتو کبدي کته درشتونو نه واخلدا فالغاساه ام سه غردولا پیدا سوبانو مبین اغا مارو ظاهر اول به ورکوټو بیا به رو رو خکېده ونزه دا یو معجزه شوه عصا راویست لاس پل په بیداو للناظرین دا یې د بیضا شو سپینو بې د زره نه برس برس سپینو د پا د نظر کو مفسرین ډېره مبالغه کوي ډېر د تخت لاندې پټ شو ویرېده چې سینا خپل وازه کړې وه چې ومې خوري